چې د ضعف مختلف اسباب دي دغه اسباب بعضی مفصل ذکر کوي نو شپږی ذکر کوي او بعضی دغه اسباب دو ذکر کوي بعضی سلور بیا د ضعیف په اقسامو کې ړومبنې قسم چې معلق او داغي بیان هم شوی او وضاحت شوی دویم قسم د منقطعه د دې نه نوې سبق دی صفحه د 114 د کتاب تقریب مصطلح الحديث مصنف رحمت الله علیه وی ثانیا المنقطع د ضعیف په دغه دویمو په دغه اقسامو کې دویم قسم دا منقطع دی نو د منقطع بیا تعریف کوي لغتا او اصطلاحا وي منقطع په لغت کې اسم فاعل من غیر الثلاثي اصله قطعه دا د اسم فاعل صيغه د خود غیر ثلاثي مجرد نه اصل قطع رازي قاف طاء عين ماده ده الدال على صرم وابانه شيء من شيء چې دا دلالت کوي د یو شي په کټکولو باندې و ابانه شیء من شیء یو شی د بل نه جدا کول واصطلاحا اختلفت عبارات العلماء في بيان معناه على عدة اقوال په اصطلاح کې منقطع سلوي نو د دې په تعریف کې د علماو عبارات مختلف دي د دې مختلف تعریف کوي یو تعریف دا کیږي چې کل ما لم يتصل اسناده منقطع هرغه حدیث لوي چې سند متصل ني امام نووي رحمت الله علیه د دې تعریف نسبت فقها ولکړي او ویلي چې دا د کثیر من المحدثین قول دی ابن صلاح رحمت الله علیه دا تعریف خوښ کړي امام نووي تصحیح کړي کل ما لم يتصل اسناده دا تعریف بیا عام نه هر انقطاع شامل نه برابر خبره ده کدا انقطاع د سند په اول کې راغلی یا په درمیان کې راغلی یا په انتها کې راغلی قطع نظر د دینه چې دا انقطاع په یو راوي سره راغلی وي یا د یو نه په ډیرو سره راغلی بیقونی رحمت الله علیه په خپل منظومه کې عمدغه تعریف کوي وی وکل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال د کوم حدیث سند کې چې اتصال ني نو د منقطع وي دویم تعریف اهل علم د دې دا کوي الاسناد الذي فيه راو مبهم منقطع هغه سند لوي چې دا غي په سند کې یو مبهم راوي وي مبهم بسنګ لکه رجل شیخ د دې وجه شبه د انقطاع سره دا ده چې د مبهم وجود د عدم په شان دی مبهم چې د ذکر کو دا داسې ده چې د نه د ذکر شوی د د نش برابر دی نو دا د منقطع سره حکمن ملحق شو دریم تعریف امام بردیجی رحمت الله علیه کوي وی هو ما روي عن التابعي او من دونه من فعله وقوله دا هغه حدیث لوی منقطع چې روایت تابعی کړی یا د تابعین چې څوک په طبقه کې لاندې وي تبع تابعی ورپسې د د قول ذکر وی یا د فعل ذکر وی نو د یو قسمه مقتوله منقطع وي سلورم تعریف دا ده چې ما قال فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اسناد چې یو راوی بغیر د سند نه داسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا دا تعریف کړه ده الکیا الحراسی رحمه الله خدا کول او دا د مخ کې چې کوم قول د بردیجی ذکر شو دا دواړه غریب او غیر معتمد اقوال دی په تعریف د منقطع کې د الکی احر راسی رحمت الله علیه دی تعریف له ابن صلاح دا ویلی چې هاذا من کیسه دا د خپل ګوډی نه د ځان څخه خبره جوړه کړي چې او راوی بغیر د سند نه وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او تدیل منقطع وي امام حاکم په معرفه علوم الحديث کې تعریف دا کوي چې ما سقط منه راو قبل الاصول للتابعي چې د دې د سند نه یو راوی غورځېدلی خو مخکې د دې نه چې ته په کتابعي له ورسي د تابعین لاندې طبقاتو کې په یو ځای کې یو راوی ساقط شوی غورځېدلی دا پنځه تعریف دي شپږم تعریف چې مصنف رحمت الله علیه ول مختار و یو پاغي باندې په دې ځای کې اکتفا کړي نو وایي والتعريف المختار منها تعریف مختار دا دی چې ما سقط من اثنائه واحد او اکثر بشرط عدم التوالي د منقطع مختار تعریف دا دی چې دا غي د سند د منځ نه یو یا د یو نسیوا راویان غورځیدلی خو په دې شرط باندې چې په دې کې پر لپسې والني دا راویان به په یو ځای کې ني ځکه که په یو ځای کې نورست راځي غي بیا معزل وي ابتدا د اسناد کې بمني اولګه ابتدا کې راغل مخکې ذکر شول ابیا معلق وي په انتها د اسناد کې بمني ذکر واستو براشي غیله بیا مرسل وي او په یو ځای باندې بم دوه راویان نی پر لپسې ځکه بیا ورله معزل وي نو دا د دې غراجه او مختار تعریف شو مثال ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه ما رواه الترمذی و ابن ماجه والامام احمد عن يزيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج بن ارطاه عن يحيى بن ابي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب عائشه رضی الله عنها وی چې یو شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم په وستره باندې نشکو نو نو موجود نو زور پسې وتم هغه بقیله تلو چې ومه قتل نو سره پورته کړو اسمان لا دعای کولا په دغه حدیث کې بیا دام ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله رب العالمین د شعبان په 15 شپه باندې دنیوي اسمان لرا کوزيږي نزول کوي کما یلیق بشانه نو خپل بندگانو لا د بنو کلب قبیله دا غګړو چیلو د ویختونه سیوا عدد باندې مغفرت او بخنه کوي دا حدیث چې امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کی بیا وی سمعت محمدا يعني البخاري يضاعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاء لم يسمع من يحيى بن أبي كثير امام ترمذی وایي چې ما د خپل استاد امام بخاری نه واوریدل چې د دې حدیث تضعیف کول چې دا کمزور دی او وجه د ضعف څه ذکر کوله چې په دې کې دو زینو ان... دو زینو کې انقطاع راغلی دا یو دا چې د یحیی ابن ابي کثیر سماع د عروه نه نه ثابت او دویم د حجاج ابن ارطا سما د یحیی ابن ابي کثیر نه نه ثابت نو چې سما نه ده ثابت انقطاب کې راغه د انقطاع بیا دوه قسم دي دوه نوع دي چې مصنف رحمت الله علیه نه دي ذکر کړي خو نور د مصطلح کتابونه متولات ذکر کوي یو له انقطاع ظاهر وي چې دا غي د تعبیر په انقطاع جلی سرم کیږي وهو عدم المعاصره چې دراوی او داغه د استاد په منځ کې چې د چانه روایت کړي معاصرت نوي دی په یو زمانه کې دی استاد په بل زمانه کې دی زمانه دی یو بل نه جدا ده د هغه ادراک نه دی کړای نو دا هغه انقطاع جلی دا ظاهره د هر چا لپته ای چې دا فلانه د اول هجری نه راواله مثلا تر 50مه هجری پورې او دا استاد د 50مه د استاد د استاد د اول هجری نه تر 50مې پورې او د 50مې نه مثلا تر 30مې پورې نو دا جدا زمانه ده او د جدا زمانه ده دویمه نوع د انقطاع د انقطاع خفي چې هغه په معاصرت او عدم لقیا او سماع سره یې چې معاصرت خود استاد او د چانه چې د شاګرد او د چانه چې روایت کړي موجود وي زمانه خو یو ده خو د هغه سره ملاقات نی شوی یا ملاقات شوی خو دغه خاص حدیث سماع ته نه ده شوی نو دینه تعبیر کوي محدثین په انقطاع خفي سره مدارک الانقطاع دا انقطاع په څه باندې معلومیږي نو دې د پاره اهل علم درې امور ذکر کړي یو د عدم المعاصره چې دراوی او من روا عنه په منځ کې معاصرت ني زمانه مختلفه ای نو دینه به اندازه لګي چې انقطاع د په دې سند کې دویم عدم اللقیا بینهما راوی او د چانه چې روایت نقل کړه د دې په منځ کې ملاقات نوي ثابت ملاقات ني شوه او دریم تنسیس الائمه چې ائمه دا ذکر کی چې فلانی د فلانی نه د حدیث نه دی اوریدلی فلان لم يسمع من فلان لکه دې ځکه امام بخاری رحمت الله علیه به دې حدیث لوي ضعیف وي ځکه چې یحیی د عروه نه دی اوریدلی او حجاج د یحیی ابن ابي کثیر نه سماع نه ده ثابت حکم د منقطع اجمالا خدا تفصیل چې را روان دی نو د ضعیف حدیث دی د هغې په انواعو کې ذکر دی دا ضعیف ته د دوو وجونه یو دا چې کوم د قبول شرطونه ذکر شول نو پاغي کې اتصال السند او پدې کې اتصال نشتا یو راوی پکې حذف شوی دی او دویمه وجه دا ده چې دغه کم محذوف او ساقط راوی دی د حالت مجهول دی دا پته نه لګي چې دا ثقه او ضعیف او د کومې مرتبه نو د دې دوه وجو نه منقطع ضعیف دی په انواعو د ضعیف کې شامل دی په صحیح مسلم کې چې کوم احادیث منقطعه راغلي اهل علم په دې مبحث د منقطع کې داغي تفصیلم کوي ځکه ویل شول چې منقطع د انواع د ضعیف نه دی او په صحیح مسلم کې بعضی منقطعات راغلي دي رشید العطار رحمه الله چې د 522 کې وفات دی د کتاب لیکل دا غینوم دی غرر الفوائد المجموعه في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الاحاديث الصحيحه په دغه کتاب کې ذکر کړی دی چې صحیح مسلم کې سوار لس احادیث دا سراغلی چې پاغي سندونو کې انقطاع ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په د باندې تعقب کوي په خپل کتاب النکت کې چې نه دا سوار لس نه دي دیار لس احادیث دی یو پکې مکرر راغلی نو هغه دوه مشماره یو دی د دین بیا مختلف جوابونه اهل علم کوي یو جواب دا دی چې امام مسلم رحمت الله علیه کم اسانید منقطعه په خپل صحیح کې وروړي دي نو همدغه متون په احادیث متص... په اسانید متصله سره مروړي دي یعنی مقرون دي بالاسانید المتصله اعتماد د امام مسلم په متصل باندې په منقطع نه دی خو صرف خپل ناظرین او کتاب چې مطالعه کوي اغه له دا خی چې زه د دین نه خبره نیم مال دا حدیث په مختلفو اسانید معلوم دی وګوره په متصل سند مم در ذکر کو په بعضی اسانیدو کې دا منقطع راغلی دی دویم جواب دا دی چې دای په متابعات او شواهدو کې وروړي دي اصول کې نه دي امام مسلم رحمت الله علیه چې یو کتاب ذکر کوي احادیث دا غیلان دی راړي نو د باب په اول کې چې کوم احادیث وي دا اصول وي لاندې بیا متابعات او د شواهدو په تور باندې ذکر کوي نو منقطعات دا په متابعات او شواهدو کې دي په اصول کې نه دي دریم جواب دا دی چې د احادیث منقطعه دا خارج دي عن التلقي بالقبول امام مسلم رحمت الله علیه کتاب صحیح چې دی هغه متلقا بالقبول نه امت قبول کړي خو هغه روایت چې کومي مسند متصل راوړي دي دا د اغین خارج دي چې کوم منقطعات دي دا دریم جواب شو سلورم جواب دا چې په امام مسلم رحمت الله علیه باندې دا کم انتقاد کیږي چې تا اسانید منقطعه په خپل صحیح کې وروړي نو دا اعتراضونه چې دي دا انتقاد متجه دي اسانید لا نه متون لا اسناد خو منقطع وروړي خو متن د حدیث چې دا ثابت دی یا امام مسلم رحمت الله علیه په خپل داغي سند متصل ذکر کړي یا په نورو کتابونو کې داغي متصل سند موجود دی دا سلور جوابات اهل علم د دې نه کوي مزان د احادیث منقطعه چې مصنف رحمت الله علیه ندي ذکر کړي خو اهل علم ذکر کوي امام سیوطی په تدریب الراوی کې ذکر کړي مؤلفات د ابن ابي الدنيا هغه چې کوم په خپل مؤلفاتو کې احادیث را وروړي نو اکثر پاغي کې منقطع وي سنن د سعید ابن منصور دارنګ کتب العلل ثالثا المعضل دریم د ضعیف په اقسامو کې چې دا غي په سند کې انقطاع راغلی وي په سند کې ضعف د سقط د وجه نه راغلی هغه معضل له تعریف د معضل وي المعضل لغه اسم مفعول اصله عضله معضل د اسم مفعول صيغه ده عرب داسې وایي چې عدل به الامر دا کار په فلانی باندې سخ شو دا کار مستغلق شو وعضل عليه ضيقه چې کله د دې په سله کې علا راشي نو دا بیا په معنا د تضييق او د تنګوالي سر راځي فلانی باندې تنګیو کنو عضل على فلان قال الحافظ العلائي حافظ علائي رحمت الله عليه په جامع التحصيل کې وایي اصل العضل المنع الشديد د عضل اصل معنا دا په سختۍ سره څه شی منع کول ماخذه من العضله د دې ماخذ او مبدا د اشتقاق دا د عضله نه ده وهي كل لحم صلب في عصب دا هرغه مضبوط غوخه لوي چې کم په دې پټو کې وي د انسان په بدن کې چې کم اعصاب او پټي وي دغه عضلات وي قاله الراغب راغب اصفهاني رحمت الله علیه وی دا ویلی قال الله تعالی استشهاد د پاره د قران کریم آیات ذکر کړي ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن عدل په معنا د سخت من سر راځي موږ مخکې وې نو لا تعذلوهن معنا د لا تمنعوهن دا زنانه تاسو ممنې کوي د دې لپاره چې بعضې هغه مهرونه یو سي چې تاسو ورکړي د دینه دام راغستل شوی دی چې دایمي بیماری وي دایمي مرض نه غیله دای عضال وي اذا اعي الاطباء علاجه کله چې اطباء لستړي کې داغي علاج علاج د کم مرض نه پیدا کیږي نو دای عضال ورلوي چې دایمي مرض دی وامر معضل بکسر الضاد امر معزل په کسرې د زواد سره چې صيغه د اسم فاعل شي اذا كان شديدا لا يقوم به صاحبه چې کله سخت کار وي او داغي صاحب د دې وسو طاقت نه لري نشي پورته کوله نو د امر معزل وي د دې په تعریف کې د اهل علم مختلف تعبیرات دي یو تعریف د معزل دا کیږي چې راوی داسې وای بلغني لکه امام مالک رحمت الله علیه وای چې بلغني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته امام مالک وی چې مال د ابو هريره رضی الله عنه حدیث را رسیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې مالک باندې دا لازم دي چې خپل غلام له طعام او جامې ورکړي دا تعریف ابن صلاح رحمت الله علیه د حافظ ابو النصر سیجزی نه نقل کړی دی چې هغه د معزل دا تعریف کوي چې راوی دا وی بلغنی عن فلان او مثال ورله دغه ذکر کړ چې واو مریدو دویم تعریف چې ما روا تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل چې تبع تابعي د یو تابعي نه داسې حدیث روایت کی چې موقوف وګرځي په دغه تابعي باندې او دا حدیث چې د دغه تابعي سره مرفوع متصل وي په بل سند باندې دا تعریف هم ابن صلاح د امام حاکم نه نقل کړي چې امام حاکم دا تعریف د معزل کړي دی مثال بیا دا ورکړ وای ما روي عن الاعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه إلى آخر الحديث بیا وی اعضله الاعمش مثال به هغه چې امام اعمش نه کوم روایت نقل شوی چې د شعبی نه روایت نقل کړي چې پرز د قیامت په وسړی لو ویل شي چې فلانه فلانه عمل دی کړي ابا انکار وکړي چې ما نه دی کړي نو په خله به مهر واله شي اندامونه به گواهی شروع کی وای دا حدیث امام اعمش چې د اعذل کړه معزل ذکر کړه دی اعزل معنا د معزل معنا دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابي تنه حذف کړي ځکه عمش ته دا شعبي تابعي دی خدا روایت بیا موصولا ذکر کړه فضیل ابن عمر د شعبی نه چې شعبی وی عن انس رضی الله عنه قال كنا عند النبي صلی الله علیه وسلم فذكر الحديث نو ګوره امام اعمش را پاسېدلې دا حدیث په شعبي باندې موقوف کړی دی انس رضی الله عنه صحابي تن حذف کړي نو دوه حساب کې دوه تن حذف د دوه تن راغې او بل طرف له ام دغه روایت چې دی فضیل ابن عمر دا موصولا ذکر کړی د شعبي نه شعبي د انس رضی الله عنه نه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه نو تعریف باندې پوه شو چې ما روا تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل چې تبع تابعي د تابعین یو حدیث نقل کی خو پاغي موقوف ذکر کی او دا حدیث چې دغه تابعی سره په بل سند باندې مرفوع متصل وي دریم تعریف ابن حجر رحمت الله علیه په النکت کې دا کوي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نکت کې وایي چې دا تعبیر د معزل د ائمه الحديث په کلام کې وایي ما مونته دی چې هرغه حدیث لم يسقط منه شيء البته چې دا غي په سند کې اړو څه شی حذف شوی ني سقوط راغلی ني دا غي نم تعبیر په معزل باندې کیږي خو د دې توجیه اهل علم دا ذکر کوي چې دغه د کې معضل بیا په صيغه د اسم مفعول نه دی په صيغه د اسم فاعل سره د معزل مراد تنه د المستغلق الشديد لکه لغوي معنا کې اخر کې ویل شول چې امر معزل اذا كان شديدا لا يقوم به صاحبه سخ کار چې داغي صاحب وسو طاقت نه لري نو ابن حجر رحمت الله علیه چې وایي چې ما په کلام د ائمه کې د معزل دا تعبیر په هغه حدیث باندې مونته چې داغي په سند کې د اړو سقوط راغلی نه وي نو د دینه مراد مستغلق شدید دی چې داغي په معنا کې یا څه اشکال راغلی یا په حدیث کې بل څه اشکال وي سند سره تعلق نه وي بیا داغي ډېر مثالونه په انکت کې ورکړي نو دا تعریفونه او تعبیرات اهل علم د معزل کړي دي خو مصنف رحمت الله علیه مشهور تعریف دا ذکر کوي واصطلاحا ما سقط من اثنائه اثنان فصاعدا بشرط التوالي په اصطلاح کې دا معزله غیله وي چې د اثناء الاسناد نه دو راویان پر لپسې حذف شوی یا د دوو نسیوا د سند په منځ کې د اثناء قید ذکر کړي دا قید د اثنائه چې ده دا تبریزی رحمت الله علیه اضافه کړي لکه تدریب الراوی کې تن امام سیوطی نقل کړي دي نو دا معزل خاص کړی د هغه سقط پوری چې په اول د اسناد کې نیوي دا رنګ په اخر کې نیوي بلکې په منځ د اسناد کې وي عام اهل علم دا قید نه اضافه کوي اغه دا وي ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا بشرط التوالي چې دا غي د سند نه دوراویان پر لپسې حذف شوي او دا قید پکې نشته چې په منځ د سند کې نو کدا اسقاط په ابتدا کې راغلی وي عمر له معزل وي که په منځ کې راغلی عمر له معزل وي که په انتها کې راغلی عمر له معزل وي خو مصنف رحمت الله علیه قول لتبریزی رحمت الله علیه غوړه کو نو د اثنائه دا قید ذکر کو چې هغه د اثنا دا قید ذکر کړ چې دا سقط په منځ کې راغلی ابتدا او انتها کې بنی ولې که ابتدا کې وای راغې نو بیا دا د معلق سره یو شانتی کیږي که په انتها کې راغې نو معزل سره د دې د غرازیه وبهذا يعلم مصنف رحمت الله عليه وي د دې تعریف نه دا معلومه شو ان السقط في المعضل يكون في اثناء الاسناد چې دا حذف کوم په معزل کې راغلی نو د سند په منځ کې وي وهو وسته لا علاقه له باوله ولا باخره د دې تعلق د اول او د اخر سره بني وان عدد الساقطين فيه لا يقل لا يقلون عن اثنين متواليين کم ساقط راویان چې په دې کې دا غي عدد به د دوو نه کمیږي چې پر لپسې به دوی کسې واشول نو خیر ده اوریدونکي له دا خبره ګرانه کړه چې د دې حدیث دغه لدی ورسی صحت او ضعف لدی ورسی ځکه دوه راویان حذف کړي او مخکې په لغوي معنی کې مو ویل شول چې دا په معنا د تضییق سره راځي وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح د حائل جوړ شو په منځ د دغه کس کې چاله چې حدیث بیان کړي او په منځ د دې کې چې غل دا معرفت حاصل شي چې دا کم راویان حذف کړي چې دا معدلین دي کنه مجروحین دي وشدد عليه الحال او حال پاغه باندې سخ کو نو د دې په معنا کې تشدید هم راځي د دې په معنا کې تضییق هم راځي دا دواړه معنی په لغوي کې موجود شي په اصطلاحي کې والله اعلم نو چا چې د اثنائه دا قید نه د اضافه کړي د انتهاء الاسناد نه چې دوه راویان یا سیوا راشي نو اغیله بیا مرسل او معزل دواړه وي حدیث به مرسل وي معزل به وي او چې په ابتدا کې راشي نو معلق به می مرسل به می د دې سره اجتماع راځي د معلق سره جمع کیږي د معزل سره جمع کیږي د مرسل سره جمع کیږي او د اثنائه قید چې چا لګول لکه امام تبریزی رحمت الله علیه او مصنف رحمت الله علیه دا غوړه کړه ده نو د دې په نیز باندې د اجتماع بیا د معلق او د مرسل سره ناراضي دې مقصد باندې پوه شوي مثاله قال الحافظ ابن الصلاح مثال د معزل بسی کم چې ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې ذکر کړي ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې تبع تابعي په یو حدیث کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نو دې سوق حذف کی تابعی حذف کی او صحابی وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دارنګ هغه څوک چې روایت د حدیث کوي د تبع تابعین لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او عن ابي بکر و عمر و غیرهما یا د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما نه یا د نور صحابهونه نو په منځ کې د دوا یا د دوه نه سیوا حذف کړي کتب تابعی وای نو دوی ته نه حذف کړ تابعی او صحابي علي الاقل د دوو حذف راغی او کداي نه لاندې نو بیا د دوو نه سیوا حذف راغی غیر ذاکر للوسائط بینه و بینهم چې کومي واسطه په منځ د او په منځ د صحابه او د نبی اسلام کې راغلي غنه ذکر کړي وذكر ابو نصر السجي الحافظ قول الراوي بلغني ابو نصر السجي حافظ رحمت الله علیه دا هم ذکر کړی چې قول د راوی بلغنی دا هم پس کې شامل دی په معزل کې لکه مخکې تعریفاتو کې موي خو تعریف غیر معتمد دی ومن ذلك ما رواه الإمام مالك في المؤطأ قال بلغني عن أبي هريرة ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال للمملوک طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق امام مالک وایي چې مال حدیث را رسیدلې چې ابو هريره رضی الله عنه مرفوعا حدیث ذکر کړي چې د غلام د پاره په مالک باندې لازمی چې طعام به ور کوي د عرف مطابق جامع به ور کوي او په هغه څه باندې به نه مکلف کوي چې دغه وسه او طاقت ني د وسه او طاقت مطابق دغه نه بکار کسب اخلي وقد وصله خارج المؤتا د موطا نه خارج امام مالک رحمت الله علیه دا حدیث موصولا ذکر کړي فرواه عن محمد ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره نو د دې روایت کړه د محمد ابن عجلان نه هغه خپل پلار عجلان نه هغه د ابو هريره رضی الله عنه نه فتبين سقوط سقوط اثنين منه نو دا خبره سرګند شو چې در دوه راویان د دینه ساقط شوی دي دوراویان کوم دي محمد محمد او داغه پلار عجلان دا ایتنه ساقط کړی دي او ویلي دي چې عن ابي برغني عن ابي هريره وذكر النسائي أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه إنما هو بواسطة بكير عنه امام نسائی دا ذکر کړی چې محمد ابن عجلان د خپل پلار نه دا حدیث نه دی اوریدلې دا په واسطه د بوکیر اوریدلې د اغنا پواسطه د بوکير فحين اذن يكون ثلاثه من الروا من الروات سقطوا متواليين نو په دې وخت کې بیا د دریو راویانو سقوط راغلی دی محمد دا غپلار ابن عجلان او په منځ کې واسطه بوکير نو ویل شي په تاریخ د معزل کې چې دوا یا د دوو نسیوا پر لپسې به حذف شوی مثال به څنګه یو ما رواه ابن ماجه فی سننه بسنده عن عبد الله ابن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد ابن ماجه په سنن کې حدیث راوړ په خپل سند د عبد الله ابن عبد الرحمن رضی الله عنه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم راغله زمونږ ځای له نموزي را کړه او جمع را کړې و په هغه جمعات د بنو عبد الاشهل کې بنو عبد الاشهل امخ کې ځای چې د عتیر کم طرف مونږ به ورتلو هغه حدیقه کې چې به طلبه کې ناستل دغه حدیقه کې بنو عبد الاشهل پاتې کېدل د په خوا او شا کې دغه جمعات راځي نو په جمعات د بنو عبد الاشهل کې جمع را کړې و فرایته واضعا يديه و امام نبی صلی الله علیه وسلم کتلو چې لاس به کې خودل په جامو باندې چې کله به سجده کوله قال البوصيري كذا وقع في أصل ابن ماجه وهو إسناد معضل حافظ بوصيري رحمة الله عليه په مصباح الزجاجه کې وای دا شرح لیکلی د سنن ابن ماجه چې دغه شان په اصل د ابن ماجه کې راغلي نسخو کې او دا اسناد معضل دی وانما هو عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده ثابت بن الصامت دا حدیث چې دی عبد الله ابن عبد الرحمن د خپل پلار نه نقل کړي عبد الله د خپل پلار عبد الرحمن نه او هغه د خپل نیکه ثابت ابن صامت نه نو څه شي راغلي په دې کې سقوط د دوو راویانو راغلي علی التوالی نو دا دوه مثالونه شول یو دغه بلاغ چې کوم امام مالک ذکر کړی یو دا حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات د عبد الله شل کې د لجمه ور کړی و مضان وجود المنقطع والمعضل د منقطع او د معضل مزان به کم ځای کی د دې مثالونه به کثرت سره کوم کتابونو کې نو مخکې ذکر شول په مزان د منقطع کې کم تفصیل مونږ ذکر کو نو هغه مزان د معضل هم ده وي هناك بعض الكتب التي يكثر فيها ذكر المنقطعات على اختلاف انواعها وي بعضي کتابونه داسې دي چې منقطعات باغې کې کثرت سره ذکر کیږي دا غي په مختلفو انواع باندې ومن هذه الكتب سنن سعيد بن منصور الخراساني سنن د سعيد بن منصور خراساني ده چې دی په دوه سوه ستتر کې وفات دی دارنګ مؤلفات د حافظ ابي بکر عبد الله ابن محمد المشهور ابن ابي الدنيا چې 281 کې وفات ته موږ مخکې وې مثال کې دی دی کې بلاغ د امام مالک رحمت الله علیه ذکر شو نو د امام مالک رحمت الله علیه د بلاغات سه حکم د کم موطا کې چې وروړي بلاغ دی لوي چې دی وي بلغني عن فلان او آیا د دې بلاغات وصل چا کړه د کنه موصوله نه ذکر کړي او بیا په دغه وصل کې ته صفات دي کنه چا په استدراک کړي نو دې اسئله او جوابونه دادي چې د امام مالک رحمت الله علیه په دې بلاغاتو کې منقطع مشته په دې کې معزل مشته او په دې کې داسې روایت مشته چې اضافت داغي یو ثقل کړه د خنوم نه ذکر کړي چې دا حدیث د یو ثقه نه مال را رسیدل ثقه سوک ته دا غنوم نه ذکر کړي ابن عبد البر رحمت الله علیه یو مستقل تصنیف په دې باندې کړی دی چې کوم دغه منقطعات بلاغات د امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې راغلي نو هغه موصولا ذکر کړي او دا ویلي دي چې د دې تعداد یو شپېته دی 61 تعداد کې دغه منقطعات او بلاغات راغلي دي خدا ټول د امام مالک رحمت الله علیه د سند نه بغیر په بل سند باندې متصل هم ذکر دي نو متون دغه بلاغات ثابت دي او صرف سلور احادیث داسې دي چې وي هغه ما موصولا نه دي مونږ دا څوک وي حافظ ابن عبد البر رحمت الله عليه ابن صلاح رحمت الله عليه په د باندې استدراک کړی او د غسلور وسلم ذکر کړی چې دا سلور موصولا دي